بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دغه تم او هله چې روغ او جوړ بیاست د خبرونې پیل کو نن پنځشنبه د کال 2019 د جولای د میاشتې 11 نیټه ده چې د ذوالقعده د اتمې سره سمون خوري د عمر رادیو په ماخامنۍ خبرونو کې تاسو ته خراغلاست وایو د عمر میډیا له خوا راپورونه ورکړل شوې چې په باجوړ کې د تحریک طالبان پاکستان ایم ایس جي ځواک بریالی برید پای ته رسېدلی محمد خراساني ادعا کړې چې برید یې د باجوړ په سلارزو کې په شهیدانو کنډو لیټۍ کنډو او ډنډو کنډو کې ترسره کړی چې پکې پاکستاني عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خراساني وایي په برید کې اووه لښکریان هم ژوندي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 دا ډېر د ویاړ او افتخار خبره ده او باید مسلمه امت په دغه مجاهدینو باندې فخر وکي ویاړ پی وکي چې هغه د خپل سرونو نه تیر دي خو د مسلمه امت د دفاع لپاره دغه جګړه تر سره کوي محترم مولوی صاحب د کومه ستره فتح چې شوې ده په دې باره کې خپل نظر کرا سره شریک کړي چې لمنن څومره خوشاله دي محترم شیرزاد صاحب الله تبارک تعالی قرآن کریم کې هم دغه ویل دي کله چې ظالمان تباشي د ظالمانو بیخ او بنیاد ویوزي نو په هغې باندې مؤمنانو مسلمانانو له الحمدلله ویل پکار دي نو یو خو د الله تبارک تعالی د دغه احسان او د الله تبارک تعالی د دغه مهربانۍ شکریا ادا کوو او په دغه باندې الحمدلله وایو او ټول امت مسلمه ته هم د دغه مبارکي ورکو چې ستاسو دې مبارک شي دویم کم مرګرو چې په دغه بریالي عملیاتو کې برخه غیستې ده او الله تبارک تعالی هو سره امداد کړی دی الله تعالی فتح ور کړی ده الله تعالی سره امداد کړی دی نو هغه ته هم د زړه کومې مبارکي وایو او دعاګانې او تکو چې الله تبارک تعالی دا غي په مساعي او جهادیو کې نور هم برکت واچي او الله تبارک تعالی دې د خپل دین خدمت دې نورم ډیر واخیستل کی او الله تبارک تعالی دې دغه دین اسلام د دشمنانو لپاره حفاظت وکړي او الله تبارک تعالی دې بیا هم بریاله وساتي سید محترم مولوی صاحب په دې برید کې یو نوې خبره چې منګولي د لاغه د قیدیانو حواله سره ده چې و قیدیانو سره تحریک طالبان پاکستان ځواکونو لاس ته ورغلي څه هدایت دی د اسلامي شریعت چې داسې قیدیان راشي د مجاهدین لاس ته باید هغې سره کوم سلوک وشي کا پاغي باندې مجاهدینو ته خصوصا بیا تاسو پیغام ورکول غواړ محترم شهزاد سیبا الحمدلله دا څه یو نوې داستان نه دی چې صرف نن مونږ لاس ته قیدیان راغلي دي بلکې د دې نه مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان لاسونو ته او د هغې په تسلط لاندې مختلفو ځایونو کې په مختلفو اوقاتو کې قیدیان راغلي دي الحمدلله کله چې هم قیدیان راغلي دي تحریک طالبان پاکستان د دغې لپاره چې کم منتخب ادارې دي نو هغه د شرعي اصول او د هدایاتو لاندې هغه قیدیان او بندیان ځان سره ساتي لکه مثلا د هغې د خوراک انتظام شو د هغې د ساتنې داسې او ظلم او جبر سره نه کیږي د شرع هدایت چې څومره دي نو هم د هغې په مطابق باندې او د هغې په مناسبت باندې د هغې سره چلن کیږي نو اوس هم خپلو مجاهدینو ته دغه وایو چې کوم بندیان دي نو د هغې پوره پوره خیال وساتئ چې کوم شرعي حدود دي د هغه اندازې پورې او انشاءالله هم دغسې به یې کړې وي نو مخکې هم دغسې شوي ده اوس به هم انشاءالله زموږ مجاهدین هم دغسې کوي او یقیني موږ ته چې کوم اطلاعات دي او کوم معلومات دي راته نو د اسلامی شریعت مطابق چلند دغه سره کم زی پورې چې هغه منتقل شوی دی نو موږ خپل دغه معلومات کړی دي نو په خې طریقې سره هغه رسولې شوی دی او بیا هم د خپلو ټولو مجاهدینو نه دغه امید دی او دغه درخواست ته کو چې د شرعي او د اسلامي احکاماتو او دغه شرعي اصول مطابق چلند د خپل قیدیانو سره وکي او تاسو سره چې په دغه شعبو کې کم علما کرام دي هم دغه په هدایت باندې مخه ته کار وکي سره محترم مولوی صاحب دا خلک چې کوم خکیل دی په دې جنگ کې دوی ته بار بار د محمد خراساني لخوا او بیا تاسو هم بار بار په درس قرآن کې او داسې زموږ نورو ډیرو قابل علما کرامو زموږ قومندانانو قوم ته بار بار دغه درخواست کړی دی چې د جنګ ځان وباسي خو بیا هم څه بدبخته خلک داسې دي چې هغه تر اوسه پورې په دې جنګ کې ښکیل دي او د پوج مخې ته ولاړې د پوج نه مخکې راځي د طالبانو جګړې ته نو دا کوم خلک چې اوس د گرفتار شوي دي یقیني چې د دوی هغه حالات سړی وګوري ډیر افسوس پې هم کېږي چې د یو پښتون راځي او د دغه پاکستان مرتدینو نه مخکې هغه را روان یو د خپل رور خلاف یقیني چې دا ډیر د غم او افسوس خبره ده خو بیا هم که تاسو قام ته څه وویل غواړئ په دې موقع باندې چونکې دغه قیدیان اوس د تحریک طالبان پاکستان سره دي د هغوی سره به د مشرانو په هدایت باندې چې کوم هغه فیصله کوي دغه مطابق به دغه سر چلن کیږي خو بیا هم قوم ته سوال غواړي کوم خلک چې اوس مخکیل دی په دې جګړه کې به دا غوسو کې هم په دې کې خیر دی چې په جګړه کې خکیلی کنه ځان تیو باسي محترم شهادت سی والک سرنګ چې تاسو خبرو کړله زمونږ امیر محترم شهید رحمت الله علی هغه هم بار بار په خپل بیاناتو کې دا خبره کړې و چې د پوج نه ځان بچو ساتي د پوج نه لري اوسېږي د پوج سره مرسته او کومک مکوي دا پوج میلمه دی هغه په خپل بیاناتو کې دا سویل چې دا پوج میلمه دی دا د یو څو ورځې د پاره وستا سره کور خواته چونې جوړي او دغه سي د چک پوسټونو و جوړي یو سو جوړي بل سو جوړي نن به تاسو له روپۍ هم درکوي او تاسو ته به نور هم دنیا دا ښایسته کوي او پراخه کوي بېرته خو لیکن دا به ځي له دې ځایونونه ځکه دا د مسلمان علاقې دي دا د مسلمان ملک دی او دیو د مسلمانانو سره ظلمونه کړي دي دا به هیڅکله مسلمانان معاف نه کړي نو د دې نه ځان بچو ساتئ اوس هم زه دا خپل مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې خپل اولاد او خپل ځان د پوج نه بچو ساتئ دا ممکنه ده په هر ټیم کې چې تحریک طالبان پاکستان بریدونه په دغه مرتدینو باندې په هر ځای کې کله چې هم امکانات په یو ځای کې د گزار کولو او د حمله کولو نو تحریک طالبان پاکستان هیڅ کلم سرپنه کوي او هیڅ کلم نه یې ساریږي چې هغه برید خپل تر سره نه کوي بلکې هغه برید خپل سر ته رسوي نو دغه خپل اوریدونکو ته او دغه سي نور چې مؤمنان مسلمانان زمونږ आवाज اوري نو هغه ته بیا هم د عمر ریډیو په وساتت سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه پیغام لرم چې د دغه سي موقونه او د دغه سي خلکو نه چې کم د پلیت خلک دي او داسې خلک دي چې هغه مجاهدینو ته ټارګټ دي مجاهدینو وینې توی کړې دي د مؤمنانو مسلمانانو په وینو باندې د غي لاسونه سره دي او دغه سي جماعتونه وران کړلې مدرسې ورانې کړې دي زمونږ رخوین نومېندو بیزتیانې کړې دي د مسلمانانو د اسلام جنگ ته بڑه وهلې ده نو د غیر مرګرتیا نه ځان بچو ساتي بار بار دا ویل شوی دی یو ځل بیا هم موږ دغه وایو چې د دې نه ځان بچو ساته او که ځان هم بچو نه ساته نو دا ټول عمر دغه سینه الله تبارک تعالی تلک الايام نداولها بین الناس الله تعالی د انقلابات راولي کله به مجاهدین شاته کیږي خو لیکن دغه وخت نږدې دی چې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین به ان شاء الله ستر ستر عملیات کوي او کله چې هغه موقع ومومي نو په خپل دشمن باندې گزار کوي نو بیا به تاسو هم خامخا دا گزار لاندې راځي نو ځان د دغه خلکو نه کبچو ساتي دا به تاسو دنیا او د آخرت په خیر باندې سید ډیره مننه محترم مولوی صاحب هم دغه بریالي برید چې دغه ورستي جزئیات لا هم را روان دي محمد خراسانی دغه نمونه مخبره کړی دي کوم قیدیان چې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو لاس تورغلي غواړو چې د قیدیانو نمونه هم په دې ځای کې شامل کو نو دغه محمد خراساني کومه اعلامیه خبره کړې ده پاغه کې دغه نمونه راغلي دي شاد الله ولد محمد عارف اختر ولد نعمت جان عبید الله ولد میرولی خان مروت ولد شاه زمان حلیم الله ولد ګل بادشاه اسماعیل ولد عبید الله خان حبیب الله ولدی عبدالزمان دغه قیدیان د تحریک طالبان پاکستان په لاسو کې دي او محمد خراساني په اعلامیه کې اخر کې دغه خبره کړې ده چې د پاکستان پوج او براینام امن لشکر ته زموږ دغه پیغام دی چې الله د دشمنی او د مجاهدینو د خلاف چې کوم جنگ دوی پیل کړی دی نو هغه چې داغه نه دوی لاس واخلي او د الله د شریعت ته دی هغه سرندر وکي هغه ته دی سرخ کته کې کنه هم د را روانو نسلونو لپاره به دوی د عبرت نشان وګرځوي محترم ولي صاحب یو بل مهمه خبر به دی کې دا ده چې یو پوجي هم دا غي چې کوم ډډ باډي دا یا دا غي چې کوم لاش ته هم د مجاهدینو لاس ته ورغلې دي نو دا هم ډیره د خوشحالي خبره ده چې دشمن دومره وار خطا و چې په د جګړې په ډګر کې لاشونه پرې خو دي او په تیخته بریالي شوی بالکل محترم شهزاد صاحب الحمدلله دا ډیر خوشحالي خبره ده دا ټول عملیات او بیا دغه بندیان او دغه سره نور چې هغه څه غنایم هم راوړي دي او دا غیر پاسه بیا ټول نو لوی خوشحالي هم دغه ده چې دیو دغه د پاکستان افواج کله چې هم د دینو مرداري وشي او کسان ته ولګي نو دیو هغه پټي خو اوس یو لاش هغه د مجاهدینو په لاس کې هغه پادشاه دی او د مجاهدینو په تسلط کې نو دغه ټول مؤمنان مسلمانان ته دغه دغه مبارکي وایو چې دغه کار په کوم یو ډیر بهترین کار شوی دی سید ډیر مننه محترم مولوی صاحب هم په غنایمو کې سلور نور چې کوم قشری دی هغه مجاهدینو لاس ته ورغلی دی هغه محفوظ زینو ته منتقل شوی دی قدرمن اوریدونکو هم د دې سترې جګړې په تړاو باندې معمولی غونته کوشش مونږ کړی دی چونکه جنگي حالات ول خو د قومندان مختصر نظر مو راغسته دی دغه میدان جنگ نه چې د جنگ څه صورتحال او په څه طریقه باندې دغه جنگ تر سره شو څومره تلفات اوښتي دي په کومو ساحو کې دغه بریدونه تر سره شوي دي نو د کمانډر نعمت صاحب په دغه خوندوره مرکه کې دغه بشپړه تفصیلات اورو حسب معمول د فصلو اهل الذکر خبرونه د خو بیا هم دغه یو مهمه موضوع چې غوښتل مستو سره په خپل نظر شریکو قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې را سره د تحریک طالبان پاکستان ام اس جی فورس یو قومندان ملګری شوی دی نعمت صاحب په خبرونه کې تاسو ته خراغلاست وایم السلام علیکم ورحمت الله السلام ورحمت الله خا د پرونی چې کوم بریدونه تر سره شول د سلارزو په سرحدي سیمو کې دغه بریدونه په کم ځایونو باندې تر سره شوي فیصل صاحب دا اور تحریک طالبان پاکستان جنګېدلو طرف یې دغه په لېټۍ ګنډ وو او په مدینه مرکز وو فتح مرکز او دغه مخکې زموږ مرکزونو د عملیات په دغه ځو پیل شو ښه څو پوستې به دې کې په نښه شوي دي که په هغې باندې معلومات راکړي فیصل صاحب په دغه کې غالبا د شپږو نه د لسو پورې پوستې په نښه شوي ښه څومره تلفات اوښتي دي حکومتي ځواکونو ته میډیا تر اوسه پورې دا خبر نه دی چوت کړی د پاکستان میډیا غلامه میډیا ده که تاسو د جنگ د ډګر نه دغه حقایق مونږ ته ووایئ چې څومره خلک په دې کې د منځه تللي دي او څه غنیمتونه هم لاسته راوړي دغه کې د سلارزو د سیمې د امن کمېټۍ اووه کسان دي دغه اووه کسان هم ډاکټریان زموږ سره ګرفتار دي خا او تاسو کوم تلفات لرئ کنه څومره مجاهدین چې په بریدونو کې برخه لرله هغه کوم تلفات لري کنه پروفیسور صاحب د الله نه راضي یو الحمدلله ټول مجاهدین صحیح سلامت خپلو ټیکانو ته وبه شوي ښه نو په جګړه کې هم اعظم څومره لوړ و که په هغې باندې راڅه خبره وکړئ حکومت بار بار دا وکړي چې د دوی د برید کولو صلاحیت موږ د منځه وړی دی نو څومره په اعظم ولولو سره مجاهدینو بریدونه ترسره کړل الحمدالله د الله نه راضي وو اږمونه خو دومره لوړ وو چې د دغو ایسیسي کمانډو دغه زمونږ سره کمین کې ګیر شول او د هغوی نه پکې د لسو نه د پېنځلسو پورې هغه ایسیسي کمانډو چې هغوی پرې نازېږي هغوی پرې ننګ کوي هغه پکې د منځه مکمل تللي دي او بیا دویمه دا ده چې هغوی د ډېر ناوخته پورې هلته ګیر وو محصره وو زخمیان یې پراته وو مړي پراته وو نو الحمدلله دغه زمونږ صلې دي او د ملګرو همت دی جرت دی ها ښه نو د جګړې د ډګر نه بیا کوم پیغام راکوئ د ټولې نړۍ خلکو ته خصوصا مجاهدینو ته هم څه پیغام دی یاره مجاهدینو ته هم دغه پیغام دی چې الحمدلله کوم عملیات چې په اتفاق یې په اتحاد دي په هغه کښې څومره خلقي وجود لري د هغوی برکت هم ډېر وي د هغوی کښې فتح هم ډېر وي هغوی کښې کامیابیانې هم ډېري چې څومره هم عملیات کېږي چې ټول مجاهدین په اتفاق او اتحاد وکړي همدغه ټولو ملګرو ته دغه یو پیغام دی خو د پاکستان مظلوم ولس ته هم څه پیغام دی وروره فیصل صاحب مظلوم قوم ته دغه زمونږ قوم دی خو دغو ته دغه یو پیغام دی چې د دې خلکو نه ډډه وکړي د دې خلکو ته کیني پاسي نه او د دوی نه لرې وشي نو دغو کښې به د هغوی هم کامیابي او زمونږ په لاس کښې بیا نه راځي هغوی سره بیا زمونږ تضاد هم نه راځي ښه وروره نو بار بار میډیا دا داوا کوي د پاکستان حکومت او فوج او خبيسي او پليتي دغه ادارې دغه داوا کوي چې په دوی کې اختلافات دي نو دغه کوم عملیات چې دا خو یو منظم او مشترکه عملیاتو د تمام حلقو نو څه فکر کوي اختلافات وجود لري کنه تحریک طالبان پاکستان په صف کې یاره فیصل صاحب الحمدلله دا خو نړۍ ته معلوم دي چې موږ سره هېڅ اختلافات منځ کښې نه شته او ټول لکه د ورونو کښې نفاسو او ټولو څومره مینه محبت دي یو ملګری د بل نه مخکې کېږي او بل د بل نه مخکې کېږي الحمدلله هېڅ څوک هېڅ خفغان منځ کښې زموږ هېڅ قسم نه لرو او نه پکې شته او الله دې پکې راولیم نه محترم مولوی صاحب راځو د اوریدونکو پښتنو طرف ته د فصل اهل ذکر اتلسم قسط داغه پیل کو محمد سرور رور سلامونه را لګل دي دوی وایي چې سلور رکعاته منځوي امام دوه رکعاته وکي قاعده ونه کی او پاسي مقتدیان ورته پات هور کی خدای امام واپس نشي د منځ په اخیری قاعده کې هغه سجده سهو وکي نو دغه منځو شو کنه دا به دوباره کوي بسم الله الرحمن الرحیم محترم وروره بالکل کله چې امام په څلور رکعتي زمونږ باندې ولاړی او دا په دوه رکعتو باندې قیده ونه کی بلکې پاسی او بیا واپس نشي قیدې ته او په اخیره قیده کې بیا سجدې د سهوی وکي نو بالکل د دې منځو شو دوباره منځ کولو ته ضرورت نشته دی دا په صحیح حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن بحینا رضی الله عنه دغه روایت دی دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسفخین په منځ باندې ولاړو نو په مینځ کې په دوه رکعاتو په قاعده باندې کېنناسته فلما قضا صلاته کله چې نبی رسول الله سلام خپل مونږ پوره کړ یعنی اخیری قاعده ته ورساو سجا سجده سجدتین ثم سلم بعد ذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سجدې وکړلې او بیا په اخر کې سلام وګرځاو دا صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی او دغه سی فقها کرام هم دا مسله ذکر کړی ده ابن عابدین شامی رحمت الله علیه ذکر کړی دی سها عن القعود الاول من الفرض ثم تذکر بیا په اخر کې دغه اوګد عبارت دی خو په اخر کې وای وسجد للسهو وای که د چانه اوله قیدا په سلو رکعتیز مونږ یا په درې رکعتیز مونږ کې هر شوله او بیا توریات شوله په اخر کې سجده سهو یو کړل نو د مونږ پوره دی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه دغه مسله ذکر کړی ده البحر الرائق هم دغه مسله ذکر کړی ده او دغه سی پتاوی محمودیه وم جز سلور سوا دویشتم نمبر صفحه باندې هم دا مسله موجود ده خو په صحیح حدیث ته بخاری کې راغله چې نبی علیه السلام هم دغه سی کړی دي نو حاصل لا چې مونږ او شو دوباره کولو ته ضرورت نشته صحیح دا ډیره مننه محترم مولوی صاحب مهمه پوښتنه ډیر خوندور جواب پی تاسو وی امید لرو چې اوریدونکو به په پوه شوی وي حیات الله د اسمار زربټ نه سلامونه را لګل دي مهمه پوښتنه کوي وای چې په دکان کې اکثر داسې مختلف ډبي وي چې باغې باندې تصویران وي نو په داسې دکان کې چې پاغي کې ډبي پراته وي پاغي کې تصویران وي نو پاغي کې منځ کیږي وکنه محترم حیات الله صیب اول به خو د جواب نه مخکې دا خبر وکړي چې مؤمن مسلمان شان دا نه دی چې هغه په دغه کې منځو کې په دکان کې منځو کې بلکې د مؤمن مسلمان شان دا دی چې هغه په جمع جماعت سره مونږ کی نو په دکان کې مونږ نه کوي او جماعت کې مونږ کی اوس هم زمونږ د سیرت برخه هم دغه روانه ده چې د مانځه په باره کې بنا بر قول اصح د جمع مونځ واجب دی نو بغیر د عذر شرعي نه په جمع جماعت مونځ پرې ښودل او په دکان کې مونځ کول دا یو اسم یو قباحت دی پاتې شو ستاسو مسله نو د مسلې جواب هم دا چې په کومه کوټه کې هغه دکاني او که هغه عامه یو بل دفتر دی او که یو بل د کور یو کوټه ده په کومه کوټه کې چې د ذي روح یعنی د ساه لرونکو څیزونو تصویران وي د هغې پټوان وي نو هلته کې مونځ کول مکروه دي په کوټه کې که هغه دکان دی که هغه دفتر دی که هغه د کور کوټه ده که بیټک دی او که حجره ده ځکه په کومه کوټه کې چې دغه بوتان وي دغه ساه لرونکي پټوان وي نو د الله تبارک تعالی پیغمبر وایي چې د رحمت ملائک دغه کور ته دغه کوټې ته نه راننوځي حدیث کې د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه نه نقل دی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب ولا سوره ملائک د رحمت هغه کور ته هغه کوټی ته ناراضي په کومه کې چې سپیوي او یا پای کې پټوان او تصویران لګیدري دا صحیح حدیث دی مسلم دغه سی فقهای کرام هم دغه مسله لیکلی ده و یکره ان یکون فوق رأسه في السقف وبين يديه او بحذائه تصاویر او صورت معلقه وای په هغه ځای کې مونږ کول مکروه دي چې پاسه په چت کې یا د دنه مخې ته او یا یو طرف ته تصویران وي او یا اسره ځوړن شوی یو تصویر نو په دغه ځای کې مونږ کول د مکروه دي هدايه کې دغه مسله موجود ده پتاوی حقانیه دریم جز 215 نمبر صفحه باندې دغه موجود ده او دغه سی پتاوی محمودیه شپږم جز شپږ سوه او یو کم او یم نمبر صفحه باندې هم دا مسله موجود ده مسلمانان ته پکې دغه پیغام ورکو چې بې ضرورته تصویران پټوان ویستل او بیا هغه داسې په ښکاره ځای کې ایښودل که هغه دوکان دی او که هر څه دی نو دې کې ډېر زیات خیال کول پکار دی ډېر زیات احتیاط پکې پکار دی چې په کوم ځای کې تصویران وي د زورو د زیروح څیزونو نو هلته کې د الله تعالی د رحمت ملایک نه راځي نو په دکان کې اول مونږ نه کوي په جماعت کې کوي خو بیا هم که تصویران وي نو په هغه ځای کې مونږ کول مکروه دي صحیح نه لري په کاردار چې بل ځای کې مونږ صحیح دا ډېره مننه محترم ولي صاحب راځو یوې بلې پوښتنې ته راته عاشق الله رور د کونړې خاص نه سلامونه را لېږل دي دوی وایي چې بغیر د ګواهانو نه که یو نکاح وتړل شي نو دا نکاح شرعاً صحیح ده او که نه د ګواهانو مخ ته نکاح تړل پکار دي محترم وروره ستاسو د مسلې خو تفصیل پکې نور هم خو دغه خلاصه وه دغه سوال او ستاسو د سوال جواب هم دا دی نکاح ایجاب ایجاب او قبول په مجلس کې یعنی په کم ځای کې چې نکاح کیږي ایجاب او قبول کیږي نو په هغه مجلس کې کم از کم دوه عاقل بالغ مسلمانان دوه نارینه یا یو نارینه او دوه زنانه دا لازمي دي او په مجلس کې اسې ناسته هم نه بلکې کم د ایجاب او د قبول الفاظ چې وي د هغې اورېدل ضروري دي نو که په کم مجلس کې نکاح وتړلی شي او په هغه مجلس کې دوه عاقل بالغ مسلمانان نارینه یا یو نارینه او دوه زنانه موجود نه وي یا موجود وي خو لیکن د ایجاب او د قبول الفاظ وانوري نو دغه نه بغیر د دې گواهان نه بغیر نکاح نه صحیح کیږي که دغه نکاح چکړی نو دغه شرعاً صحیح نه دی فقهای کرامو دا مسله لیکلې او تفصیل سره ولا ينعقد نکاح المسلمین الا به الا بحضور شاهدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل و امرأتین وای د مؤمنانو مسلمانانو نکاح بغیر د حضور د شاهدانو دوه گواهان چې ازادي عاقل وي بالغ وي دوه نارینه او یا یو نارینه یا دوه زنانه که دا پکې موجود وي نکاح صحیح کیږي او که دا پکې موجود نه نو دغه نکاح نه صحیح کیږي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه دغه مسله لیکلې ده بحر الرائق کې هم دغه مسله ده او دغه سه هدایت کې هم دا مسله موجود ده شرح الوقایه کې هم دغه بل ټکی سره ویل دی وای سامعین معا لفظهما د ایجاب او د قبول چې کوم الفاظ دي دا به اوري او کدای وا نه اوریدل اسې ود دي پکې نو بیا وای هم دغه نکاح صحیح کیږي نه شرح لقای کې دغه مسله ده او فقها کرامو دومره پورې تصریح کړی دا لا یصح النکاح بشاهد واحد که یو گواه پکې موجود نو بیا هم نسې کیږي دوه گواهان به دوه نارینه یا یو نارینه او دوه زنانه الموسوط الفقهیه هم دغه مسله لیکلې ده شرح الوقایه کې هم دغه مسله ده فتاوی محمودیه لسم جز کې هم دغه مسله ده فتاوی حقانیه څلورم جز کې هم دغه مسله ده آپ کې مسائل شپږم جز یو سل دویم نمبر صفحه باندې هم دغه مسله موجود ده سید ډیره مننه محترم مول صاحب یو پښتنه جواب او بیا زو وقفه طرف ته یوې زنانه د شال خوړنه سلامونه را لېږل دي دوی وایي چې په کور کې مې به اتفاقی ده که د شریعت پرانا کې ساسکار یا علاج راته وخای چې دا به اتفاقی د منځه لاړ شي یقیني بې اتفاقی دا یو لوی مرض دی او لوی پریشانی ده الله تبارک تعالی دې ته ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي د دې لپاره علما کرام لیکلي دي اول خو ضروری خبر ده ده چې دغه کور کې په کم کور کې چې زیات د مون پابندی نه مون بالکل نه کوي او یا مونږ کوي خو لیکن په پابندۍ سره نه کوي یا په پابندۍ سره کوي لیکن په خوشو په خوزو سره نه کوي تعدیل الارکان یعنی په صحیح طریقې باندې په قلار باندې مونږ نه کوي نو په هغه کور کې بې اتفاقي ډېره زیاته راځي مخکې مونږ په خپلو درسونو کې د هغې لپاره بار بار یو واقعه ویلې ده چې یو صحابي نبي علیه صلات وسلام ته دغه شکایت وکړ چې په کور کې بې اتفاقي ده برکت نشته خیر نشته او د یو بل سره هغه ډېر مینه محبت نشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویل چې د لارې طرف ته کم دروازه ده نو هغې ته ته یو پرده ځوړنده که کله چې هغې هغه پرده ځوړنده کړله نو لږ وخت بعد اتحاد او اتفاق او مینه محبت ورورولي په هر څه کې خیر او برکت راغی هغه صحابي د نبی علیه صلات وسلام نه پوښتنه وکړله چې دا څه وجه وه نو نبی علیه صلات وسلام ورته ویې چې ستا د کور په مخه چې دا کوم لار ده په دې لار باندې به یې بېلمازه سړی ته هغه به ستاسو په دې دروازه او په دې کور باندې نظر لګیده نو دا غي نه دومره بې برکتی راغله لستا په کور کې او دومره بې اتفاقی راغله چې تاسو دومره پریشان کړلې نو یو دا چې د اتفاق او د اتحاد لپاره بهترین علاج په خشوع او په خضوع سره منځ کول نارینه دی په جمع جماعت سره منځ کی او زنانه دی په کور کې په خپل وخت باندې په خشوع په خضوع سره منځ کی الله تبارک تعالی به کور کې اتحاد او اتفاق راولي دویم علما کرام لیکلي دي د نورو شرعي او فرایضو پابندي کول باید چې رغیبتون نه ځان وساتل شي دا اوسې دروغ نه ځان وساتل شي او نور چې څومره فرایض دي پرده را مثلا د غې د لحاظ وساتل شي دریم علما کرام لیکلي دي د خاون او دغه سي د خاون د بچو زنانه لپاره کار دي چې خپل خاون او د خاون د بچو ډیر زیات خدمت دیو کې هغه د عبادت وګڼي په دې باندې بیا اتفاقی ختم شي او اتحاد او اتفاق به راشي بل پر کور کې څوک دی نو دار د خپل ګناهونو نه توبه وباسي او استغفار دی زیات زیات وای ځکه د الله تبارک تعالی پیغمبر وای انه لیغان علی قلبی زما پر ځل باندې کله یو پریشانی راشي او خفګان ناشي نو زه استغفار ویم الله تعالی زما د زلاغه پریشانی بیا ختم کی نو په کار دار چې دغه دغه کور واده چې بده کې کم ناری نه دی زنانه دی ټول دی خپل ګناهونو توبه وباسي الله تعالی ته او استغفار دی وای الله تبارک تعالی به دا بی اتفاقی ختم کی موږ به تو دعا هم کو الله تبارک تعالی دې دې دغه پریشانی ختم کی بلکې د ټول امت مسلمه او بیا د مجاهدینو د خصوصا الله تبارک تعالی اتحاد او اتفاق نصیب کی چې سو دغه پریشانی د کور نه ختم شي اپ کې مسائل شپږم جز درې سوه او شپږ څلوېښتم نمبر صفحه باندې دا علاجونه بیان کړي دي او دغه حدیث هم پکې مونږ ویره صحیح ده ډیره مننه محترم مولوی صاحب دغه یو څو مهم پوښتنې وی چې تاسو په خپل جوابونه وی قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وزو د می طرف ته د خبرونې پر روانه برخه کې یو څو مهم مسایل په غیبانه بحث ته دوام ورکو چې په غي کې د قرباني حواله سره یو پوښتنه ده د غي سره سره د قسم د کفاره چې کومې روجي دي هغه پر لپسې نیول پکار دي کنه وقفه پکې هم کول شي د دې سره سره چې مرتدین کړه د مجاهدینو لاس ته ورشي نو د توبې مطالبه تی کول یا د غیل ته مهلت ورکول یا خوشی کول هغه د صحیح دی وکنه دغه تمام موضوعات د خبرونې پر روانه برخه کې تر پایه مونږ سره اوسئ دیدن تنا دی تیا دغه زما د اشنا ناز دی په دې څوک پوهیږي قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاس توایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري محترم ولي صاحب رازو د اوریدونکو پښتنو طرف ته عبدالواحد د ننګرهار نه سلامونه را لګل دي دوی وایي چې زما سره یو بیزه ده د بدن نه برابر ده خو عمر د یو کال نه کم دی نو د دینه قرباني کیږي او کنه محترم وروره د بیزې د قربانۍ لپاره دا خبره ضروری ده چې یو کال عمر به خامخا وي که د یو کال نه عمر کمی اگر که یو ورځ یا دوه ورځې ولې نه خو لیکن د هغې نه قرباني کول شرعا دا صحیح نه دي هغه کم ګنجایش چې پکې شته هغه د ګډ مسله شته دی که په بل موقع باندې ان شاء الله بیا دغه تفصیل وایو خو بهر حال ستا د مسلې جواب دار چې د بیزی عمر د یو کال نه کم نه دغه نه قرباني کول شرعاً صحیح نه دي بلکې د بیزی د قرباني د پاره دا خبره ضروری ده چې د یو کال عمر به خامخاوي پوره وي علما کرامو دا لیکلي دي چې کم عمرونه د وزحیو د سارو د پاره مقرر کړل شوی دي بهتره دار چې عمر دغه نه زیاتی خو لیکن که کمی نو بیا دغه نه قرباني نه کیږي علما کرام دغه مسله لیکلې ده لا جوز الجزع من المعز بلا خلاف د کال نه چې کمی نو په بيزو کې د غین قرباني کول جایز نه دی په دې کې د چا اختلاف هم نشته امام نووي رحمت الله علیه په شرح المسلم کې لیکلي دي او دغه سه نیل الاوتار کې امام شوکانی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی و جزعه المزع معز لا تجزئ فی الاضحیه چې د کال نه کمی او په بيزو کې وي نو دغه په وضحیه کې جایز نه ده قال النووي وهذا متفق علیه په دې باندې د ټولو علما کرامو اتفاق دی اختلاف پکې نشته دی نری لوتار کې امام شوکانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دغه مسله ابن عابدین شامی رحمت الله علیه هم ذکر کړی ده دغه سی پتاوی عالمگیری کې هم دغه مسله موجود ده حاشیه التحتاوی کې هم دغه مسله موجود ده او پتاوی محمودیه ولسم جز 302 پیتم نمبر صفحه باندې او آپ کې مسائل شپږم پنځم جز 338 نمبر صفحه باندې هم دا مسله موجود ده صحیح ډیره مننه محترم مولوی صاحب راځو یوې بلې پوښتنې طرف ته یوې زنانه سلامونه را لېږل دي د اسمار زربټ نه دوی وایي چې د قسم د کفارې چې کومې روجې دي دا به پرله پسې نیول پکار وي که نه وقفه پکې کولی شي بالکل د قسم د کفارې چې کوم روجې دي نو په دې کې تسلسل یعنی پرله پسې والی دا لازمي او ضروري دی او د دې په منځ کې وقفه کول نه دي پکار او علماء کرامو فقهاء کرامو دومره پورې لیکلي دي که وقفه یې وکړله نو السر نو یعنی د سر نه بیا دوباره درې روجې پرله پسې نسی صحیح دغه لیکلي دي قران کریم کې خو دغه شتره په الله تبارک تعالی فرمای که چرته دیو د خوراک ورکولو وسه نو هغه درې څلور کفاره بیان شوی دي نو بیا الله تعالی په اخر کې ویل چې ثلاثه ایامین درې ورځې درې ورځې بیا روجې نیولې نو د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د عنه په دغه په روایت کې وسره دی په قرات کې وسره دی په صيام ثلاثه ايام متتابعات فرل پسې دي او بیا په قه کرام لیکلي دي چې د صحابي قرات او روایت وهيا کالخبر المشهور دا په شان د خبر مشهور باندې دی نو لنډه دا شوله چې درې ورځې کم روجې چې د د قسم د کفاری دین په دې کې تسلسل او پرله پسې واره د لازمی دی په منځ کې وقفه نه کوي که چا په کې وقفه وکړه نو بیا به اثر نه او د سر نه بعد دوباره درې ورځې پرله پسې روزي نسی هدايه کې دغه مسله موجود ده وای په لم یقدر علی احد الاشیاء الثلاثه فصيام ثلاثه ایام متتابعات بیا به درې روزي نسی پرله پسې دغه سی پتاوی هندیه کې هم دغه مسله موجود ده خلاص تل پتاوه کې هم دغه مسله موجود ده مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه ذکر کړی ده بدای او صنایع کې امام کاسانی رحمت الله علیه او دغه سی ال اختیار لتعلیل المختار کې هم دغه مسله موجود صحیح دا ډیره مننه محترم مولوی صاحب د خبرونې تر ټولو مهمه پوښتنه چې غواړو جواب کو روحانی جانان سلامونه را لګل دي د مرتدینو حواله سره دارور یو پوښتنه کوي چې کله مرتدین په جنگ کې د مجاهدینو لاس ته ورشي نو دا غوی نه د توبې مطالبه کول صحیح دي کنه یا غوی ته مهلت ورکول یا پرې خودل یعنی خوشی کول دا د شریعت له نظره صحیح دي کنه وجلی پکار محترم وروره مرتدین دا په دوه قسم دي خو زه د جواب نه مخکې دا خبره کول غواړم باید د پوښتنې جواب په صحیح طریقې سره واوریدل شي او زده کړل شي صحیح په دغه مرتدین چې کله د مجاهدینو په لاس باندې ورشي نو په مرتدینو باندې توبه ویستل یعنی د توبې مطالبت کول مهلت ورکول او یا خوشی کول دا صحیح دي کنه دي نو د دې جواب داري چې مرتدین په دوه قسمه دي یو مرتدین مقدور علیه مرتد مخفف او مرتد غیر ممتنع ته ویل کی دا هغه مرتدین دي چې په دارالاسلام کې وي د کفارو سره یې مسلح مرګرتیا د مسلمانانو او د اسلام په خلاف باندې نه وي کړې، مسلمانان ورباندې قدرت لري چې حد یعنی سزا سزا د ردت سزا سزا د ارتداد په ناپیده کی او قائم کی وي نو دا قسم مرتدین که گرفتار شي نو مستحب او غوره داده چې د دین اسلام دعوت ته ورکړل شي او د سوچ فکر د پاره او ته لګ وخت مهلت هم ورکړل شي درې ورځې یا لس ورځې بنا بر اختلاف اقوال خو څه وخت ته مهلت هم ورکړل شي او د توبې مطالبه ته هم وکړل شي نو که اسلام قبول ک او د دې چې کم شکوک شبهات هغه ختم کړل شي اسلام قبول کنو ډیره زیاته خره د مسلمانانو ورور دی او قتل نه کړل شي او که چرته دین اسلام قبول نه کنو بیا قتل کړل شي خو په دې کې به دغه یو ټکی زه ویم د توبې مطالبه رد نه کول یا ورته مهلت ورکول یا خوشي کول او یا د دین اسلام دعوت ورته ورکول که د دینه مخکې دا چا قتل کا او وی وجه د توبې مطالبه یې ومنه کړله مهلت یې ورته هم ورنه که او دین اسلام یې ورته پیش نه که او شبهات یې ورله لرې نه کړل خو مرتد دی او مرتد مقدور علیه د مسلمانانو قدرت و پیراوی نیوه مرتد مخفف دی د مسلمانانو د اسلام په خلاف باندې د کافرو سره مسلح مرګرتیا نه ده کړې که چا قتل کنو په دغه قتلون کې باندې هیڅ قسم زمان او ګناه بیا هم نشته خو خی ونه کړل په کار دار چې اسلام او ته پیش کړی دویم قسم مرتدین دی مرتدین غیر مقدور علیه چې په هغه باندې د مسلمانانو قدرت نه بر او هغه ته مرتد مغلظ هم وای سخ مرتد او دغه سی مرتد ممتنع وته هم وای ممتنع یعنی قوت او طاقت دومره زیات دی چې مسلمانان نه ځان بچ کول شي چې په دارالکفر کې اوسېږي په دارالحرب کې اوسېږي د کافرانو د يهودو د نصاراو سره د مسلمانانو د اسلام په خلاف باندې مسلح مرګرتیا کړی مسلمانان ور باندې قدرت نه لري چې حد د ردت په هغې باندې قایم کی لکه نن سبا موجوده عصري جمهوري هیوادونو او په ملکونو کې څومره پوجیان دي پولیس دي وغیره دا د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې مسلح ولاړ دي د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ کوي د جمهوري طاغوتی فرعوني نظام نه دفاع کوي نو دا غیر مقدور علیهم مغلظ او ممتنع مرتدین دي نو که دیو چرته ونیول شول نو د دیو د دیو توبه له هیڅ قسم اعتبار نشته دی که دا توبه هم باسی او چغې هم هي خو لیکن د دیو توبه له اعتبار نشته دی دیو ته به د توبې مهلت هم نشي ورکېدلی او نه به طلب د توبې غوښتنه د توبې به هم نشي کېدلی بلکې بغیر د توبې نه دی وجل کیږي دا دی وجل شي نن سوا تقریبا د ټولې دنیا مرتدین هم دغه سری مرتد مخفف دار چې مسلمان په معاشره کې یو کس ته مثلا د جمعات نه راوځي او نعوذ بالله من ذلک دا سی وی چې مونږ د الله حکم نه یا الله تعالی زنه منم دا کافر او مرتد شو دغه نو هغه هغه بیا بند کړل شي جیل کړل شي شبهات کم دي دغه اعتراضات دي په دین اسلام هغه ختم کړل شي خو لیکن کده سي مسلح مرتدین دي د حکومتونو په شکل کې موجود دي د مسلمانانو د اسلام په خلاف باندې د کافرانو يهودو د نصاراو سره مرګرتیا کړې ده دا ونیول شي نو دیو ته نه اسلام پیش کول شته دي او د دیو توبې له هم څه اعتبار نشته دي نه دیو ته مهلت ورکړل شي او نه ریته طلب د توبې وکړل شي ها د امیر خپل خوخه ده کله غي سره کوم رویه کوي نو هغه سره کولای شي خو لیکن طلب د توبې وردیونه نشي کېدل نه په اسلام قبولول لازمي دی او نو ته مهلت ورکول پکار دي کامیر دا ویل چې به دغه سات باندې قتل کې بس قتل لیکي تبادله دی پیو کی او نور چې کوم شرعي احکام دي نو هم هغه په جاری کولای شي د دې لپاره په احادیثو کې او دغه سي په د سیرت په کتابونو کې ډیر مثالونه او ډیر دلایل موجود دي یو دلیل د غیر لپاره د عبد الله ابن ابي سرح دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وای عبد الله ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح دغه د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره وحی لیکله فازله الشیطان شیطان دا اوخو یو فلحق بالکفار د کافرانو سره دا مرګره شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په ورځ باندې حکم وکړ چې داري قتل کړل شي نو اوس پکې داو نبی علیہ السلام داونه ویل چې راوي غواړی او طلب د توبې ته وکي یو ته مهلت ورکوي دا قتل لیکل شي خو لیکنه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د در لپاره پناه غوښتله نو نبی علیه الصلاه والسلام ته پناه ورکړله دا حدیث ته او امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی دی الصارم المسلول کې هم دا حدیث موجود دی دوی مواقع د عبد الله ابن خطل انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د فتح مکه په ورځ باندې مکه فتح شوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې جنگی ټوپۍ وا هغه لري کړله هم په دغه ټیم کې وته یو کس راغی او ویل ته ان ابن خطل متعلق باستار الكعبه نو ابن خطل تل دی او د کعبه دغه نیولې دي پردې نیولې دي او پاغه په سزان ازوران کړی دی نبی علیہ السلام تو فرمایل اقتلوه دا قتل کړي د مسلمانانو حج وکوله د مسلمانانو د زنانو حج و بیزتی به کوله دا صحیح حدیث تر بخاری د مسلم نه طلب د توبې ردن نه دی شوی بلکې دا څه قتل شوی د عرنیین واقعیت چې په حدیث د بخاری د مسلم او ډور نور محدثینو ذکر کړی د صحیح واقعیت ده چې د مدینه چې کومه په مدینه کې د بیت المال او خانو نبی رسول الله سلام څو صحابه کرامو ته ورکړل وای دا تاسو ساتي او دا غیر پاره یو باندې جوړ کړی و دا کسان سراغ لل بیا مریضان شول بهرال هغه وګده واقعیا ده نبی رسول الله سلام ته چې تاسو لاړ شئ دغه او خانو میتیازي بوس کوي او دغه شوده بوس کوي تاسو برابر شئ کله چې هغه صحتمن شول نو د نبی رسول الله سلام هغه شپنکی قتل کړل او غمالونه روان کړل نبی علیه الصلاه والسلام په هغې پسې تشکیل ولېږه ګرفتار شوله او د هغې بیا مسلم وکړله په هغه وخت کې د مسلې نه منه نه و راغلی نو هغه یې قتل کړل د هغې نه طلب د توبې نه دی کړی دغه لیکلی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی ان المرتد لو امتنع بان لحق بدار الحرب او بان يكون المرتدون ذا شوكه يمتنعون بها عن حكم الاسلام فانه يقتل قبل الاستتابه بلا تردد وای که هغه مرتدین چې په دارالحرب کې اوسیږي یا مرتدین د دومره طاقت او د قوت خوندانی چې د دین اسلام حکم نه مني او ته په نشه نه پیژولې نو چې کله هم دغه مجاهدین ته لاس تراشي نو په انه یقتل قبل الاستتابه بلا ترددین طلب د توبې ته مکو بلکې بغیر د شک او شبهه او تردد پکې هم مکو بلکې ډارکه مړک او قتلک الصارم المسلول کې دغه مسله ده پوره تفصیل لري مسلې پتاو الجهاد په نوم باندې او الصارم المسلول او دغه سي احکام المرتد په نوم باندې کتاب دی د دې مسلې خو وضاحت ذکر کړی صحیح دا ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې په دغه مهمه پوښتنه جواب وې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به زو یو دمه طرف ته طریقه څه ده صحیح طریقه چې په هغې باندې خلک د پرنجي جواب ورکول شي د دین علاوه د تیر کال غنم چې د یو چا کرا پراته وي نو په هغې کې عشر او زکات ورکول صحیح دی او کنه او د دین علاوه تیمم په کوم حالاتو کې وهل جایز دی دغه تمام موضوعات د خبرونې پر روانه برخه کې خبرو تر پای مونږ سره اوسئ قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاس توایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمنګ غږ له خراسان اوري محترم ولي صاحب راځو د اوریدونکو پښتنو طرف ته یو زنانه د دړې دم نه سلامونه را لګلې دي دوی وایي چې زما مور د داغه روجه و ما ورته وب ور کړې په داسې حال کې چې ما ته پته و چې زما د دې مور روجه ده خو زما د مور نه هېره و نو دغه وبه وسکلې دا غي نه ورسته سن نه خوړلې بیا نو دغه روزه شوی د کنه دغه به بیا نیس که د روزه په حالت کې څوک په هر باندې څه اوخري یا څه اوس کی خو لیکنه اداغه نه هیر وی یاد ته نه اغه سکون کی تا او خړون کی ته یاد نه خپل روزه نو په هیر باندې څه شي خوراک یا څه شي سکل په دی باندې روزه نه ماتیږي تاسو خپله هم په دغه پوښتنه کې ویلي دي چې ما ته یاد و خو لیکن مور ته مې یاد نه وه روژه او په هیره باندې دغه اوبه څکلي دي نو په دغه باندې روژه نه ده ماته شوې په احادیث کې دغه موضوع راغلي ده او فقهای کرام هم لیکلي ده د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی را فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکلا من شهر رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ان الله اطعمه وسقاه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د رمضان مبارک په میاش کې په روزه کې څه شی په هیر باندې وخوړو نو په دې باندې قضا نشته لري ځکه الله تعالی په دا خوړل دی او الله تعالی په دا سکلی دی نو په دې باندې قضا نشته د قطنی کې دغه حدیث موجود دی په بل حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا فرمای من اکل ناسیا او شربا ناسیا فلیس علیه باس ان الله اطعمه وسقاه وای چا چې خوراک وکړ یا سکا کې وکړ په هیر باندې نو په دې باندې څه ګناه شته نه په قضا شته ځکه الله تعالی په دا خړل کړی دی او د سکل په الله تعالی کړی مصنف د عبدالرزاق کې هم د روایت موجود دی په بل حدیث کې راځي د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان الله تبارک تعالی د امت په خدای او په نسیان باندې په هر باندې نه رانسی و مستکره علی او بچا باندې چې اکراه وشي په زور باندې پیوڅ شي او خړولې شو نو پاغي باندې هم یا بل یو څه کلمه پیویل شولن پاغي باندې الله تعالی دا نه رانسی ابن ماجه کې دغه حدیث ذکر دی او فقهای کرام هم دغه مسله لیکلی ده وی الاکل و شرب په حال النسیان لا یفسد الصوم فرضا او نفلا وی که چا په هره باندې سکل وکړل یا خوراک وکړ نو په دې باندې روزه نه پاسېږي نه خرابېږي فرضا او نفلا کدا فرض روزوي او کدا نفل روزوي الموسوط الفقهیه کې هم دغه مسلې وضاحت موجود دی صحیح ډیره مننه محترم ولي صاحب هم د ارتداد حواله سره یو بل مهمه پښتنه یو ورور عبدالصمد واحدی کړي دا دوی وایي چې ډیر خلک داسې نظر لري چې کاپیران او مرتدین خو د جمهوریت طاغوتی حکومتونو حکمرانان وزیران او جنرالان دي د کوپارو سرمرګرستیا خو دغه مشران کوي په دغه اداره کې چې کوم وړه طبقه خلک دي مطلب د عام پوجیان پولیس و غیره نو دوی خو د ملک خدمت کوي یعنی ډیوټي کوي د خپل تنخواه د پاره دوی بیا په کوم دلیل مرتد ګرځي محترم عبد الصمد سیبه یقیني دا ډیره اهمه پوښتنه ده او دا د ډیرو مؤمنان مسلمانانو په ذهنونو کې هم دغه شته دی او دغه سي شکوک او شبهات شته دی الله تعالی تاسو ته اجر عظیم درکړي داس پښتنم کړی دا جواب په دې ډول باندې دی محترم وروره دغه حکمرانان د ملک دغه مشران او دغه جنرالان او دغه وزیران دیو مطبوعین دي دا پوجان او دا پولیس دای اتباع دي او تابع په حکم د مطبوع کې وي که د دې مطبوعین سره د دغه مشرانو حکمرانانو وزیرانو او جنرالانو سره دغه تابعین دغه پولیس او پوجان موجود نه وي نو دیو یوازې هیڅ نشي کولی حاصل خبره دا شوله حاصل خبره دا شوله چې دا ټول جرمونه چې کوي د دې لپاره مباشرین خدا پوجان او پولیس دي دغه حکمرانان او دغه وزیران او دغه جنرالان او دغه مشران هغه خو قلاره په یوځای کې ناسي خو په امن باندې ناسي خو دا کارونه چې کوي دا خو به د پوجانو دا په دې پولیسو باندې کوي نو مباشرین د دې ټولو جرمونو خو دا پوجانو دغه پولیس دي لنډه دا چې د پوجان او پولیس دا تابع دي او د دیو چې کم مشران دي دغه مطبوعین دي هغه چې ته سوی نو دیو هم هغه کوي او په شریعت کې دا یو مشهوره قاعده ده التابع له حکم المتبوع د تابع د پاره حکم د متبوع وي دا قاعده د شریعت لیکلې ده الموسوط الفقهیه کې الموافقات کې القواعد الفقهیه کې او ایزاه القواعد الفقهیه په نوم یو کتاب دی غیر لیکلی ده لنډه دا شوله چې ردی تابعدارانو د تابعینو او د متبوعینو د مشرانو د کشرانو حکم په شریعت کې دوه یو دی بلکې ما خبره وکړله چې د دې نه زیات دا کشران مجرمان په دې باندې دي دا پولیس او پوجان چې مباشرین یعنی دغه جرمونه هم په دې باندې کوي چې یو مسلمان ویشتلی شي نو چې دوی خپل د سوي چې د مرتدین او کافران خو دیو دي کافران ملکونو ته خو دیوزي نو چې مسلمان پیولي نو د سوي ول نه کوي چې دا ټوپک په دغه مشر باندې راوړی او دغه مردار کې دغه ولی بالکل دویمه خبر مونږ دا کو چې د دې لپاره په قران کې بالکل مثال موجود دی لوی ظالم الله تبارک تعالی فرمای اخذناه مونږ را اونی و په دې دنیوي سزا باندې د فرعون و جنوده داغه پوجیان داغه پولیس او داغه لخکری مونږ را ونیول افنبذناهم فی الیم من الله وی مونږ په دریاب کې غرق کړل ورویم شتل په دریاب کې فنظر کیف کان عاقبت الظالمین نو الله تعالی ظالمین دی دوه ته ویل هم د فرعون ظالمو هم د پوجیان ظالمانو او نبذ نبذ نه هم دا هم ضمیر چې دی دا جمع دی دا د سورې قصص آیات د سلوختم آیات دغه سي سورې زاریات سلوختم آیات کې هم د قصې آیات راغلی دی او سورې اسراء سورې بنی اسرائیل یو سل دریم نمبر آیات کې الله تعالی فرمای اغرقناه ومن معه جميعا مونږ د فرعون هم غرق او تبا بربادم کا او د ده سره چې کم فوجان او پولیسو د دې چې کم تابعدارو نو هغه الله تعالی مونږ هم تبا کړل یو څلوېښتم نمبر آیات کې الله تعالی وایي وجعلناهم ائمه يدعون الى النار په دنیا کې هم دا دغه کافرانو د مرتدینو او د لاندې پوجانو د پولیسو د خپلو د مطبوع د خپل اتباع مشرانو نو الله تعالی په قیامت کې به هم دا دغه مشرانی او جهنم ته د خپل کشران بوزي واتبعناهم په هذه الدنيا علانه و یوم القیامه هم من المقبوحین الله تعالی په دنیا کې پسې هم لعنت دی او په آخرت کې هم در بد شکل نه تبا شوی دی برباد شوی دی سوره قصص 200 نمبر آیات کې نو دی آیاتونو کې دا ټول صيغه د جمع ذکر شوی دی تفسیر شعراوی لیکلی دی نور ډیر مفسرین لیکلی دی وای اخذناه و جنوده د دې سمانه ده ایتابع والمتبوع الله تعالی هغه متبوعین حکمرانان جنرالان وزیران هغه لکه فرعون بادشاه د ملک هامان دغه وزیرو او نور لخکری نو التابع والمتبوع الله تعالی دونه توکل تفسیر الشعراوی اول جز کې دغه مسله ذکر شوی ده دا حدیث نه هم دغه معلومیږي من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام دا الله تعالی پیغمبر وای چې څوک د ظالم سره مرګرتیا وکي او داغه مرسته او داغه امداد وکي او د ته خپته وي چې دا ظالم دی نو دیو خو په خپل و چې دا مشران ظالمان دي دیو د کافرو ملکون ته خو دیوزي د يهودو او نصاراو سره مرګرتیا د دیو ده نو چې دیو ته خپه تر چې دا ظالمان دیو دیو سره بیا امداد کوي دغه په اشاراتو باندې چلیږي نو د الله پیغمبر او د دین اسلام نه وت شعب الايمان کې دغه حدیث دی مجمع الزوائد کې دغه حدیث دی او معجم الکبیر کې د امام طبرانی رحمت الله علیه په کې هم د حدیث موجود دی فقهای کرام هم دغه مسله لیکلی ده په تاو دغه مسله لیکلی ده و ان النبي صلی الله علیه وسلم قاتل رؤساء المشرکین و اتباعهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکین او اتباع لکه ابو جهل او د ابو جهل سره په جنگ بدر کې کم کسان راوتی وغه پوجیان هغه خو د بیت الله ورغه او د کعبه غلاف یې وته ونیو او زه په حق باندې مو که زه په نه حق یم الله دې ما تبا کی خلکو په یقین وکړي چې دا خو یقیني په حق باندې دي که ځان ته خیره وکړلې نو کله چې لاړل نو قاتل نبی رسول جنگ وکړ او اسا المشرکین د مشرکانو د مشرانو سره او اتباعهم او د غیر تابعدارانو سره د لاندو د عسکرو پولیسو پوجانو او دغه سره لخکریانو سره دغه سره مو جنگید کذالک فعل اصحابه رضی الله عنهم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کار هم دغه سیو چې اتباع او متبوعین دای دوانه وجلی دي ولم یفرقوا بین الساده والاتباع د مشران او کشران په منځ کې فرق نه کړي خو چې مسلمانانو په خلاف باندې جنگیږي کشر دی که مشر دی دغه جنرالان حکمرانان وزیران دی او کداغي لاندې پولیس دی او فوجان دی نو حکم یو دی فتاوا اللجنه الدائمه دویم جز 222 نمبر صفحه باندې هم دغه مسله موجود ده او درې پوره تفصیل په تاول جهاد دویم جز 200 او درې پنځوس نمبر صفحه باندې هم درې مسلې وضاحت موجود دی صحیح ډیره مننه محترم مولوی صاحب ډیره مهمه پوښتنه مفصل جواب پیو شو امید لرو چې د اوریدونکو ذهن به په خلاص شوی وي عبد الله رحیمی رور سلامونه را لګل دی وای چې محترم مولوی صاحب په درس کې ویل دي چې د پرنجي جواب چې دی دا حق دی دا به ورکول په کار وي اوس که داسې صورت جوړیږي چې یو څوک پرنجی وکړي او الحمدلله ونه وایي نو بل کس به یرحمک الله وایي او که نه بلکل محترم عبدالله صیبه مونږه په درس د ریاض صالحین کې بل رسوم دغه ویرله چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي او په بل حدیث کې شپږ حقونه ذکر شوي په صحیح حدیث کې هغه ثابت او د هغې تفصیل مونږ وایا په هغه حقونو کې یو حق د مؤمن مسلمان دا و چې د پرنجي جواب ورکول اوس تاسو دا پوښتنه ده چې یو کس پرنجی وکړي مؤمن مسلمان وي او بل کس یې د پرنجی واوري خو هغه الحمدلله ونه وایي نو دا بل مؤمن مسلمان به ورته یرحمک الله وایي که نه یعنې دغه جواب به ورکوي که نه به ورکوي نو محترم وروره د دې پوښتنې جواب دا چې پرنجی کوونکي په جواب باندی يرحمک الله هله ویل پکار دی او دا داغي حق دی چې کله هغه الحمدلله وي کله چې مؤمن مسلمان پرنجې ونه پرنجې وکي خو لیکن هغه په خپل الحمدلله ونه وي نو چې الحمدلله ونه وای نو په دې بل مسلمان باندې د يرحمک الله جواب ورکول پینشتره دا په یو نشته لري ځکه چې هغه الحمدلله هونه وای نو دته يرحمک الله د کم طرف نه ویل شي د دې مسلې صحیح وضاحت دا په صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی بلکې امام بخاری رحمت الله علیه د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی باب لا یشمت العاطس اذا لم يحمد الله وای کله چې یو پرنجې کون کې الحمدلله و نه وای نو هغه تبا دعا د رحم او د برکت نه کیږي تشمیت العاطس یعنی هغه ته د پرنجي کون کی ته د برکت او د خیر او د رحم دعا کول نو امام بخاری رحمت الله علیه وی چې کم یو پرنجي کون کی الحمدلله و نه وایا نو هغه ته به جواب نور کړی کیږي د يرحم کله امام بخاری رحمت الله علیه مستقیل باب په دې باندې قائم کړی دی او بیا د غیر پر حدیث راوړی دی د سليمان التيمي رضی الله تعالی عنه نه نقل لي قال داوي سمعت انس رضی الله عنه ما د انس رضی الله تعالی عنه نه واردل یقول فرمایلی عطس رجلان عند النبي صلی الله علیه وسلم دوو کسانو د نبی علیه الصلاه والسلام په مجلس کې و پرنجل پرنجي او کړله فشمت احدهما نبی علیه الصلاه والسلام هغه یو تر پرنجي جواب ورکړ ولم یشمت الاخره هغه بل ته نبی اسلام د پرنجي جواب ورنکړ فقال الرجل نو هغه کس ویل هغه کم یو کس ته چې جواب نه ورکړي هغه ویل شمت هذا یا یو بل سړی ویل شمت هذا شمت هذا اې د الله تعالی پیغمبره دی یو تته د پرنجي جواب ورک او ولم تشمتنی او ما ترې چرې د پرنجي جواب رانک نو قال نبی سمتو فرمایل ان هذا حمد الله ولم تحمد الله وای دغه یو خو الحمدلله په خپل پرنجي باندې وایو تا الحمدلله په خپل پرنجي باندې ونه وای نو چا چې د پرنجي په دغه کې په شکریا کې الحمدلله وای نو ما هغه ته جواب ورکړ يرحمک الله تا چون کې په خپل پرنجي باندې الحمدلله ونه وای نو مار ته جواب درنه کشي يرحمک الله دی دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی دغه یو بل حدیث د مسلم کې هم راغلی دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی د فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا عطس احدکم کله چې تاسو کې یو کان یو کس پرنجي وکي په حمید الله تعالی فشمتوه او کله چې هغه په الحمدلله وای نو تاسو ته يرحمک الله جواب ورکړي فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه او کاغه په خپل پرنجي باندې الحمدلله ونه وایه نو تاسو ته بیا رپرندی جواب په يرحمک الله سره مور کوي صحیح حدیث ته مسلم کې ذکر دی او دغه سی مسند احمد کې هم دغه ذکر دی فقهای کرام هم دغه مسله لیکلې ده وای فت تشمیت قد شرع لمن حمد الله تعالی دون من لم يحمده وای دا د يرحمک الله جواب هغه پرنجي کوونکي ته دی چې هغه په دې خپل پرنجي باندې الحمدلله وایي او که الحمدلله په خپل پرنجي باندې ونه وایه نو په دې بل مؤمن مسلمان باندې دا حق نشته چې دا ورته یرحمک الله وایي الموسوط الفقهیه کې هم دغه مسله ذکر صحیح ډېره مننه محترم مولوي صاحب آخري پوښتنو طرف ته راځو یو رور صدیق کاکا سلامونه را لېږل دي دوی وایي که د چا سره په کور کې د تیر کال غنم وي نو هغې کې عشر او زکات به ورکوي او که نه محترم صدیق کاکا دوه خبرې دي ستاسو مسله کې یو صورت لري مسلې داسې دی چې د چا سره په کور کې یا په دکان کې غنم دي وربشې دي جوار دي یا شولې دي بل څه شی دی خو لیکن دا د تجارت په نیت باندې اخیستي دي او تجارت پکې کوي او همدغسې په سلسله یې روانه ده نو هغه خو چې کله پې حولان حول تیر شي کال پې تیر شي نو په هغې کې بیا زکات ورکوي دغه خبره صحیح ده دویم دا چې د په خپل پټي کې فصل شوی دی غنم شوی دی جوار شوی دی وغیره او د هغې نه عشر ورکړی دی یو ځل او بیا په دې کور کې پاتې دي تر دې پورې چې کال پې تېر شوی دی نو په دغه کې عشر بیا دوباره نشته دی دغه کوم مسله چې تاسو ویلې ده نو دې موږ ته داسې یو ماخذ معلوم نه شو چې دا پکې لیکل شوي په کور کې دننه پراته دي د استعمال جوار دي یا غنم دي او غیره په پټي کې شوي دي یو ځل دې عشر او زکات ورکړی دی نو چې بیا پې دوباره لازم شي دا مسله ما ته په نظر باندې را نقلله ها د زکات مسله غو جدا را چې د تجارت په نیت باندې غستل شوی نو پاره کې بیا زکات ورکول شته ځکه په نیت د تجارت دی چې کال به تیر شي نو پاره کې بخا مخا بیا زکات ورکوي خو لیکن دغه مسله چې په کور کې دی نو په دای کې دوباره عشر نشته لري ځکه دا خو د سینې دي چې د زمکه نه خو بیا دوباره نه راوته عشر پاغي کړي چې کم د زمکه نه راوځي او د زمکه نه چراوتی نه یو ځل په دې کې عشر ورکړل شوی دی نو دوباره په دې کې عشر نشته دی صحیح ډیره مننه محترم ول سیوم صدیق کاکا یو بل پښتنه هم کړی دا چې دلته یو عالم دی اغوای چې یو سړی چاړاوي یعنی خبرې نشي کولای عاقل بالغ وي نو پاغه باندې به با جنازه چې دا د ماشوم جنازه به پکول شي یعنی په جنازي مونږ کې به د ماشوم دعا پاغه باندې ویل شي نو دا مسله صحیح ده کنه هم د عاقل بالغ سړی جنازه پکول پکار دی محترم صدیق کاکا هم د دې مسلې لپاره ما خزان وکړاو خو لیکن ما په زما د علم مطابق ما په یو کتاب کې دا پیدا نه کړله بلکې علما کرامو دغه لیکلي دي چې عاقل بالغ وي نو په هغې باندې هغه کومه دعا چې عام لوستل کېږي اللهم اغفر لحینا و میتنا یا یو بله دعا ده چې په صحیح حدیث کې ثابت ده نو هغه دعا به لوستل کېږي پاتې شو یو چاړه سړی دی نو چاړه خو عاقل بالغ وي نو تاسو به کې دغه په دې پوښتنه کې ویلي چې بچی یې شته دی اولاد یې شته دی نو که دغه کم مولوی سي محترم که دغه مسله بیان کړی دي او هغه ته رجوع کړل شي او دې په باره کې دغه سره کم یو ماخذي او کم یو د کتاب حواله سره موجودي زما په علم کې دغه رانغلله دغه ما ونه موندله بلکې علما کرام او فقها کرام عمومي دغه لیکلي دي چې عاقل بالغ وي بلکې بالغ وي نو په بالغ باندې هم دغه کم چې عام دعا ده اللهم اغفر لحینا هم دغه په لوستل کېږي پاتې شو د ماشومان هم دغه خپل کم دعا چې ده چې نه بالغ وي بیا ماشوم وي یعنی اهلک وي نو دغه خپل دعا ده او که جنوي وي نو دغه خپل دعا ده هغه په لوستل کېږي نور دې لپاره ما هیڅ یو ماخص پیدا نه ک او که دغه مولوی محترم ته یو په دې باندې یو حواله معلوم وي او په یو کتاب کې لیکلی نو باید چې زمونږ په معلوماتو کې هم زیادت وشي نو ډیر زیاته مهرباني به نور په کتابونو کې دغه مسلې ما پیدا نکړل زما په علم کې دغه رانغلل صحیح دا ډیره مننه محترم مولوی صاحب اخیری پښتنې طرف تر زور او پرور د پشت نه سلامونه را لګل دي دی وایي چې تیمم په کوم وختونو کې وهل جایز دي محترم راوت صاحب د تیمم د وهلو لپاره مختلف صورتونه علما کرام لیکلي دي کله چې اوبه نږدې موجود نه بلکې د یو میل یا د یو میل نه په زیات فاصله په مقدار باندې موجود وي یو صورت دا دی او مونږ نه قضا کیږي دویم یا د یو مؤمن مسلمان سره اوبو سره شته دی خو لیکن دا اوبه کمی دي خصوصا په سفر باندې روان دی یا داسې ځای دی چې اوبه کمی دي که دغه اوبه استعمال کی د اودس لپاره د غسل لپاره نو د سکلو د پاره سره بیا اوبه نه پاتې کیږي تږی کیږي نو د غره پارم تیمم کول جایز دي دریم صورت علما کرامو ذکر ذکر کړی دی اوبه نږدې دي د یو میل یا د دوه میلو فاصله باندې نه دي بلکې ښې نږدې دي اوبه خو لیکن دا اوبه په کوهي کې دي او د کوهي نه د اوبو د راویستلو دپاره انتظام نشته دی لکه مثلا بوکه نشته دی یا رسۍ نشته دی ورکوزېدی ورته نشي نو د هغه لپاره هم بیا تیمم کول دا شرعا جایز دي څلورم صورت علما کرامو لیکلی دی اوبه نږدې دي خو لیکنه د ده او د اوبو ترمنځ دغه د دشمن دی نو دا غوبو ته اوس نږدې نشي ورتللی هر قسم دشمن چې دی نو در لپاره بیا هم تیمم کول دا جایز دی پنځم صورت علما کرام لیکلی دی اوبه موجود دی خو لیکن ډیره زیاته سخته یخنی ده که دغه اوبه استعمال کی نو یقین یا غالب ګمان د هلاک کیدو چې زه به هلاک شم زه مړ شم نو ردر لپاره هم بیا د تیمم کول دا جایز دی شپږم صورت علما کرام لیکلی دی چې یو مسلمان ماهر هویا دا اوخيار ډاکټر وي طبيب وي او مریض ته وایه چې ستا د پاره د اوبو استعمال دا نقصانی دی که ته اوبه استعمالې نو ستا مرض به زیاتیږي او یا ستا په روغتیا کې ستا په شفا کې په روغېدلو کې تاخیر رستواله راځي نو د ده لپاره بیا هم د تیمم کول دا بالکل شرعا صحیح دي او دغه تیمم دی وکړي او مونځ دی وکړي نو دا تقریبا علما کرامو شپږ صورتونه عموما لیکلي دي نو په دې صورتونو کې تیمم کول شرعا صحیح دي د دین علاوه په کار دار چې اودس وکړلی شي یا که د غسل ضرورت یې غسل یې وکړلی شي په اوبو باندې نو دغه لیکلي دي الفقه المیسر کې هم په دغه الفاظو باندې دغه مسائل موجود دي الفقه المیسر دو پنځوسم نمبر مخ دی او کم چې د سیرت برخه ده چې مخکې هغه ویلی شوې ده د تیمم په باره کې نو په هغې کې هم موږ دغه تفصیلات ویلي صحیح دا ډېره مننه محترم مولي صاحب چې دغه تمام تفصیلات او دغه پوښتنې هم جواب کړې نو ستاسو نه نړۍ مننه کوم محترم مولي صاحب څومره مو اورېدونکو چې په دې پوښتنو کې سلامونه رالیږلي هغه ته سلام جواب وایو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه محترم ولي صاحب قدرمن اوریدونکو د خبرونې په اخیری برخه کې یو ځل بیا تاسو سره د خوشخبری شریکو چې د تحریک طالبان پاکستان ایم اس جی ځواک د باجوړی جنسي په تحصیلي سلارځای کې په توتیانو کنډو ډندو کنډو لټي کنډو او شهیدانو کنډو کې په پاکستانی فوج او په براینام لخر باندې هغه تعرضي حمله کړې دي چې په هغې په نتیجه کې په لسګونونو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې هم د دغه عملیاتو یوه خاص خبره ده چې څلور قچرې او اووه لښکریان هم په دې کې ګرفتار شوي دي چې د مجاهدینو سره دي نو دغه یو لوی خوشخبری د مسلمه امت په نوم باندې د تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو لخوا مونږ نشر کړه امید لرو چې تاسو زړونه و پیښ شوي وي مجاهدین په خپل نیکو دعاو کې ضرور یاد لري قدرمن اوریدونکو هم په دې ځای باندې نننې ماخامنې خبرونه ته د پای ټک یک دوه که تاسو اوس ریډیو ټیون کړئ دا خبرونه د نتیر شوي کولای شئ چې زموږ په سوشل میډیا پیج سره سره زموږ د ویب سټ www.umarmedia.ttp.com نه هم دا ترلاسه کړئ قدرمن اوریدونکو هم په دې ځای باندې زه فیصل شهزاد او مولانا یسر سره له ټول ټیم او سټوډیو انجینرانو ستاسو نه اجازت غواړو په تلو تلو کې د امت قهرمان مجاهدین کونډې یتیمان او د کفارو په جیلونو کې د امت قهرمانان په خپل نیکو دعاو کې ضرور یاد ولرئ د یو ښایسته خوشاله او بختور سحر په هیله چې چرته یئ ښاد اباد بریاله او سوکاله ژوند ولرئ